دا علوم هدایات خزانه دی وی ژوندۍ مدرسې دی وی ژوندۍ د حجاز د مشالونه او بخچې دی وی ژوندۍ درنو اوریدونکو اوس هم ستاسو پام راړو د الحاج مولوي عبدالهادي حماد صاحب یو اصلاحي بیان ته په دې هیله چې د پای تر شېبو راسره مل واوسئ دلته کېږي د خدای دین ته په اعلی ډول خدمت دا میزان د شریعت دلته فکر ذکر جوړ دی او دستور د حقیقت فلسفه د هدایت د اصحاب مبارکو کارنامې دي ژوندۍ مدرسې چې تاسو ته په هر لحظه او په هر وخت کې او په هر ځای کې داسې ترتیبونه ونیسي چې په هغه کې ستاسو د دنیا او د آخرت ګټې وي که چیرې ستاسو علم وي نو ستاسو د علم او ستاسو د پوهې په لرلو سره به په سترګو سړی نه ویني ځینې شیان دي چې بیخي یې په سترګو څوک نه ویني تاسو وګورئ زما خبرې ستاسو په ژبه او ستاسو د پوهاوي لپاره دي تاسو په دنیا کې وګورئ کله چې یو څوک د کور ضرورتونه پوره کوي په کور کې یو کس و د خوراکي توکو د استعمال لپاره سامان آلات ته ضرورت لري په بازار کې چې ګرځي بایسکل او موټرسایکل ته ضرورت لري کالي چې جوړوي ورشو جامو ته ضرورت لري نو ټول خلک په دې فکر کې دي چې هر یو جامه یو ټوکر منل سوی وي یو لوښي او یو وسیله منل سوي ټول خلکو باندې اعتماد کې چې دا ښه شی دی هر سړی هغه شی رانیسي او هغه شی تاسو یو تجربه سوی شی غواړم لکه په هغه لیدل سوو شیانو کې چې تاسو د یو شي ضرورت و یا د باسکل یا د موټرسایکل یا د کور رانیولو یا د کور د ضرورت شان ګیلاس و ترموز او داسې نور تاسو ګرځېدلس ګرځېدلس د یو منل سوی شی چې د ټولو باندې اعتماد و هغه مراعات دی که چیرې تاسو دغسې یو منل سوی عزت غواړئ یقیني عزت غواړئ او یقیني الله ته محبوبیت غواړي یقیني د دنیا او د آخرت ګټې غواړي دا خو داسې کمپنیانې په دنیا کې نشته چې تاسو هغه ته وګورئ هغه رقم عزت هغه څه تګلاره ځان ته انتخاب کړي شیطان و نفس خو دغسې درته وایي مګر ستا په دنیا کې داسې کارخانې ستا په دنیا کې داسې وسایل ستا د عزت لپاره داسې منل سوي لارې سته که چیرې سړی هغه عملي کړي یقینا به لکه تاسو چې مخکې غوښتنه کوله چې منل سوی عزت مو غوښتی یقیني ګټې مو غوښتلې یقیني مو د دنیا او د آخرت سعادت غوښتی تاسې هغه لارې چې وکړي دا شی به تاسو ته رسېږي هغه کومې شیان دي تاسو وګورئ ټوله بشریت چې الله پیدا کړی دی د آدم علیه السلام څخه چې شروع سي دا ټوله انسانان او ټوله بشریت بیا تر هغه آخرین کوچني پورې چې په دنیا کې پیدا کیږي دې ټولو ته بشریت ویل کیږي د انسانا د انسانانو ژوند که مخکې تېر سوي دي که اوس دي که بیا دي په ټولو انسانانو کې تر ټولو سرلوړي خلک تر ټولو هغسې کسان چې هغه منل سوي عزتونه لاسته راوړي دي هغه انبیا دي په ټولو انسانانو کې سرلوړي خلک چې یقیني یې د دنیا او د آخرت ګټې ترلاسه کړي دي هغه انبیا دي ځکه انبیا علیهم السلام چې الله عز وجل په انسانانو کې انتخاب کړي دي داسې کسان انتخاب کړي دي چې په هغوی کې دغه جوهر پروت و چې خلکو ته لارښودونکي سي خلکو ته ګټې وروښي د خلکو پیشوایان سي هغه د غیرت همت وقار عزت نمونې وې داسې کسان تېر سي نو اوس دغه د انبیاو ژوند چې دی د انبیاو طریقه کار چې دی دا ستاسو لپاره هغه منل سوي او د اعتماد ډک او هغه کارخانې دي چې د ټولو خلکو باندې اعتماد یې همدغه طریقه تاسو انتخاب کړئ نو ستاسو عزت و وقار به یقیني وي ګورئ طالبانو تاسو چې نن په مدرسه کې متعلمین یاست زده کړه کوئ تاسو د دغه مدرسو څخه فارغه کیږئ او آخر د انبیاو علیهم السلام ورثه جوړیږئ او هغه مقامونه چې الله عز وجل و انبیاو علیهم السلام ته ورکړي دي د هغه نائب تای مقام او د هغه هغه نائب چې د وظیفوي نائب دی هغه هم الله پاک په هغه کتار کې راولي هغه عزت او وقار وکړي هغه منل سوي ګټه د دنیا او د آخرت وله ورکوي نو که چیرې تاسو داسې وکړله چې د انبیاو علیهم السلام پر قدمونو مقدم کښېښوئ هغو چې څنګه ژوند انتخاب کړی و تاسو هم هغسې وکړله نو تاسو به هم هغه مقامونه ترلاسه کړئ او که چیرې پر هغه طریقه باندې ولاړل نه ولاړاست نو تاسو ورثه د انبیاو نه یاست تاسو ته منل سوی عزت تاسو ته یقیني ګټې نسته په دا شاګردانو کې چې د هر یوه څه پوښتنه وکړې ورته ووایه چې ستا دا خوښه ده چې ته یو بېعزته څوک سې ستا داسې خوښه ده چې خلک پر تا وخندي یا ستا دا خوښه ده چې ته یو باعزته سړی جوړ سې او خوښه مې ده د هر شاګرد دا خوښه ده نو چې هر شاګرد د هر طالب که مشر وي که کشر وي د ټولو دا خوښه ده نو راسئ دا ستاسو خپله خوښه ترلاسه د انبیاو ژوند ته وګورئ د انبیاو علیهم السلام لار او طریقې ته وګورئ پر هغه لار او طریقه باندې ولاړ سئ بس یقیني چې ستا کوم څه په زړه کې خوښه ده هغه شی به ترلاسه انبیاو علیهم السلام څو شیان درلودل څو خصوصیات یې درلودل تاسو هغه خصوصیات په ځان کې راولئ انبیاو علیهم السلام اول خصوصیت د دوی د وژلو اراده به یې درلودله هغه به هم د دوی پر صداقت قائل و ابو سفیان چې د یوه سره هرقل باچا ته ولاړې ابو سفیان هغه څوک دی چې مسلمان سوی نه و په هغه وخت کې د کفارو د لشکرو مشر به په هر جنګ کې و په اکثرو جنګو کې به دی سپه سالار د کافرانو د لشکرو د مسلمانانو سره به جنګېدی دغه لشکر ابو سفیان د یو وخت د یوې ډلې سره هرقل باچا ته ولاړی چې هغه د عیسویانو غټ باچا و هرقل د ابو سفیان په اړه پوښتنې ځینې وکړلې او ورته ویې ویل چې ای ابو سفیانه ستاسو په مکه مکرمه ښار کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د نبوت دعوه کړې ده او تاسو ورسره مخالف یاست تاسو د ده نبوت نه منئ دا څنګه سړی وو د چې دا دعوه د نبوت نه وکړي په هغه تر هغه مخکې د نبوت تر دعوې مخکې دا یو وخت درواغ ویل ابو سفیان ورته وویل چې یا دی چې کله په موږ کې ماشوم لوی سوی دی تر دغه وخته پورې هېڅ کله په هېڅ وخت کې درواغ نه دي ویلي او دی زموږ په ښار کې په شاب امین سره مشهور و یو داسې څوک چې هغه صادق وي رښتینی وي هېڅ درواغ نه وایي هېڅ خیانت نه کوي هېڅ ګناه نه کوي داسې یو څوک په موږ کې مشهور سوی دی هرقل ورته وویل ول یو څوک چې د مخلوق په وړاندې درواغ پرېږدي دا عجیبه ده چې د الله په وړاندې جنو درواغ وایي یعنې دا چې د انسانانو په وړاندې چا درواغ پرېښول هغه به د الله په وړاندې باندې هم درواغ پرېږدي چې انسانانو ته درواغ نه وایي د انسانانو باندې درواغ د ځانه نه جوړي پر الله یې بیخي د ځانه درواغ نه جوړي دا هرقل که څوم کافر باچا و دا یو حاکمانه خبره وکړله ده ته معلومات و علم و چې دا سړی یقینا پیغمبر دی چې تر نبوت مخکې درواغ نه دی ویلی ګوره حضرت محمد صلی الله علیه وسلم داسې رښتیا ویل چې هېڅکله د دوی دښمنانو هغه څه دښمن چې په ټولو جنګو کې به د کفري لشکر مشر و هغه هم دا ویله چاره په درشتاو کې باندې ختمه ده پر محمد صلی الله علیه وسلم باندې هېڅکله درواغ نه وایي تاسو دې باره کې ته وګورئ انبیاو علیهم السلام داسې صداقت درلودی تاسو هم رښتیا ګویه سي پلار ته درواغ مه وایاست استاذ ته درواغ مه وایاست د انډیوالانو سره درواغ مه وایاست څه چې حقیقت یې هغه وایاست هېڅ خیانت مه کوئ هېڅ خیانت مه دا د انبیاو علیهم السلام صداقت و پتانت و نو که چیرې تاسو په خپل ځان کې صداقت و رښتینولي راولئ تاسو به هم دغسې د عزت څښتنان یاست هغه کسان چې ستاسو دښمنان دي هغه کسان چې ستاسو مخالفین دي هغه به هم تاسو ته احترام لري هغه به هم تاسو ته عزت لري هغه به هم تاسو ته په بدرنه سترګه ګوري همدا ډول د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د صداقت او د رښتینولۍ یوه بله نمونه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته الله جل جلاله امر وکړي پسې ولاړې د صفا غونډۍ ته وختې د صفا پر غونډۍ باندې یې خپل قوم ټوله راوغوښتې باره ورته وویل ای زما قومه دغه د ده قریبان دوستان اکاګان د اکا زامون لرې او نږدې ټول قریبان چې راوغوښتل باره یې ورته ویل ای زما قومه ای قریشو که زه تاسو ته ووایم چې په دغه دره کې درې سوه پوځان راغلي دي غواړي چې پر تاسو حمله وکړي یا تر دې هم زیات پوځ راغلی دی غواړي چې پر تاسو باندې حمله وکړي تاسو ووژني تاسو ما دا خبره منئ ټولو قریشو ورته وویل و ته ورته ولې منې نو په دې خاطر باندې منو چې تا هر څونه وخت په موږ کې تېر کړی دی هېڅکله دې درواغ نه دي ویلي نو چې تا درواغ نه دي ویلي هره خبره چې تا وکړه هغه به یقینا رښتیا وي نو یقینا به فوج راغلی که فوج راغلی نه ته موږ ته نه وایه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې تاسو زما پر ټولو خبرو اعتماد لرئ هره خبره چې زه درته وکړم تاسو یې منئ نو دا خبره هم زما ده ومنئ چې دغه د ډبرو څخه جوړ سوي بتان چې تاسو په خپلو لاسو جوړ کړي دي دا خدایان نه دي خدای هغه ذات دی چې مځکه او اسمانونه یې پیدا کړي دي دا خبر هم درواغ نه نو د دا د دا خبرې په جواب کې د دا اکا ابي لهب وویل ول تبا لک سائر اليوم الهدا دعوتنا ته ترې وویل نبي علیه السلام ټول تا لره د هلاکت دی نعوذ بالله دا د ابو لهب وینا وه ول موږ د دې لپاره راغوښتي وو خو د دې قوم د نبي علیه السلام پر صداقت و رښتنولي باندې دغسې اعتماد و دا یې ورته وویل چې هېڅکله ته درواغ نه وایه ستا خبره صحیح ده په دې کښې هېڅ درواغ نه جوړېږي هره خبره چې ته موږ ته وایې موږ یې منو دا چې دوی د خدای خبرې نه منلې یا د آخرت نه منلې یا د ایمان نه منلې دا خو الله جل جلاله د دوی پر زړونو باندې مهر ورلګولی و د دوی پر سترګو پردې وې کاڼه وه ړانده وه حقیقت یې نه لیدل هر څه یې لیدل یو حقیقت یې نه لیدل الله د دوی د هدایت فیصله نه وکړه نو تاسو هم دغه صداقت په زړه کې راولي په خپل ځان کې راولي په کورنۍ کې د قریبانو دوستانو لیرې او نږدې ټولو سره داسې ژوند وکړي چې هغه ساره خبره به راومنې نو په څونه عزت درته ګوري څومره احترام به درته لري بیا چې ته کله عالم سې و خلکو ته پر منبر باندې د حق لاره شی یا نورو کسانو ته دین ښیاست نو خلک به بیا ستاسو په خبرو بیخي اعتماد لري او خلک به د دې تر څنګ چې احترام درته لري عزت به درته لري او پر خبرو به مو هم اعتماد کړي دا د انبیاو علیهم السلام یوه لاره وه تاسو هم دغه شی په ځان کې جوړ کړي ټوله صداقت رښتینولي وایاست که نه وایاست دا د ټولو ستاسو دپاره کمال ویاړ او افتخار دی چې تاسو په خپلو زړونو کښې صداقت رښتینولي دا د دنیا او د آخرت کامیابي او سعادت دی ستاسو لپاره او دوهم شی چې انبیاو علیهم السلام درلود هغه فطانت و زیرکي وه تاسو به هم دا خپل فکر پر داسې زیرکۍ باندې مصرفوئ چې هغه ستاسو د دین لپاره ګټه وي ستاسو د عزت لپاره ګټه وي ګورې هر انسان ته الله عقل ورکړی دی فکر یې ورکړی دی ذهن یې ورکړی دی خو دا فکر یوه ذخیره ده د عقل او پوه د انسان یوه ذخیره ده دغه ذخیره چې پر هر شي مصرف سول بل شي دپاره بیا شی نه پاتېږي کافران چې دي د هغو د خپل د عقلونو د فکرونو ذخیره پر دې مصرف کړې ده چې څنګه نوي شیان جوړ کړي څنګه تیاري جوړ کړي څنګه د عیش د عشرت دپاره لارې چارې جوړ کړي د مسلمانانو هغه حقاني علما چې هغه بیا ټول خپل عقل او فکر پر دې مصرف کړی و چې څنګه تالیفات او تصنیفات د دې دین خدمت وکړي داسې نظریات یې ورکړي دي چې اوس د دنیا غټ پروفیسران د هغو نظریاتو په تجزیه کولو پورې اریان دي څنګه وکړي ځینو بیا د خپل فکر او عقل او ذخیره په نورو شیانو کې مصرف کړې ده انبیاو علیهم السلام شپتانت درلودې زیرکي یې درلوده هغه خپل عقل او فکر څلورنی ساعته په دې کې مصرف کړی و چې څنګه و خلکو ته یو حکمت وکړي و حق ته یې راولي څنګه خلک د ضلالت څخه وساتي څنګه خلک د اور د دوزخ څخه خلاص کړي څنګه خلک و جنت ته بوځي څلوروي ساعته شپه ورځ هر هفته هره میاشت خپل فکر یې په دې کې مصرف کړی و نو ځکه د دوی فطانت و ځیرکي هغه پوهې یوازې په دین کې مصرف سوی و نو تاسو که چیرې دا خپل فکر یوازې تاسو په خپلو درسونو کې مشغول کړئ دا خپله د عقل او د فکر ذخیره یوازې په زده کړه کې مصرف کړي او کله چې بیا عالمان سواس بیا یې په تدریس کې د خپل د عقل او د فکر ذخیره مصرف کړي نو هغه فطانت به یقینا تاسو ته هم وي لکه انبیاو علیهم السلام ته چې الله ورکړی و او که چیرې ته داسې وه چې نیمه ورځ په کوڅه کې د لهو لعب او د بېځایه خبرو بېځایه مجلسونو لپاره مصرف نیمه ورځ هغه د بېپروایي خوب خوراک لپاره مصرف کې نیمه ورځ د درس د تدریس لپاره مصرف کې او نیمه ورځ د دنیا پر کارونو مصرف کې نو بیا به ستا هغه د عقل او د فکر او د پوهې ذخیره په څلورو برخو سوي بیا ته کامل ښه عالم نه سې جوړېدلی بیا ته ذکاوت و زیرکي نه سې پیدا کولی او که چیرې ته داسې فکر وکړې چې زما ژوند د اوس څخه بیا تر قیامته پورې دا یوازې د درس او د تدریس لپاره دی نو په داسې صورت کې به زه د نورو شیانو څخه مخ راګرځوم یوازې به خپله پوهه په دې کې مصرفوم نو بیا به تاسو په درسګاه کې ځیرک انسانان یاست استادان چې د یو خبر پوښتنه کوي اول به هغه سړی جواب وله ورکوي هغه سړی به زیرک وي چې خپل د فکر ذخیره یې ټوله پر درس مصرف کړې ده لهو العب بېځایه خبرې بېځایه مجلسونه او بېځایه خوب خوراک کول د دنیا کارونه کول هغه یې پرې ایښي خپل فکر یې ټوله په دې کې مصرف کړي هغه به زیرک ګورې تاسو وګورئ اکثره وخت ځینې شاګردان په درجو او په نمرو په مقامو کې لوړ وي ځینې کښتې دا ولې دا کشر هم کولی شي دا کښته والا هم کولی شي چا لوړ مقام ترلاسه کې صرف هغه د خپل پوهې ذخیره یوازې پر درس مصرف کړې ده یا یې نیمه مصرف کړې ده یا یې اتیا فیصده مصرف کړې ده تا کس هېڅ نه ده مصرف کړې یا ډېره لږ مصرف کړې نو که چېرې تاسو کامیابي غواړئ یقیني او داسې معتمده ګټه لاسته راوړل غواړئ نو د انبیاو علیهم السلام دغه دوم شی هم په ځان کې عملي کړي فتانت زیرکي دا زیرکي په دغه کسبي زیرکي په کسبي فتانت دغه دی چې تاسو خپله ټوله پوهه یوازې په یوه شي مصرف کړي د نورو سره راوګرځوئ دا کسبي پتانت دی که څه انبیاو علیهم السلام ته الله د کسبي پتانت تر څنګ طبیعي پتانت هم ورکړی یو مثال د انبیاو علیهم السلام د پتانت او زیرکۍ درته وایم حضرت ابراهیم علیه السلام الله جل جلاله په داسې قوم کې پیغمبر ولېږي چې هغه هم د بتانو عبادت کوي ابراهیم علیه السلام ډېرې هلې ځلې وکړلې چې تاسو د بتانو عبادت مه کوئ خو خلکو د ده خبره نه منل ځکه په دغه ځای کې نمرود باچا و چې هغه ډېر مغرور باچا و او د خدایي دعوا یې کړې وه ابراهیم علیه السلام یو عام سړی و ابراهیم علیه السلام داسې بسره کوله چې په ټوله ښار خلک سره راجمع کړي او هغو ته د توحید خبره وکړي ابراهیم علیه السلام خبرې تر وړو خلکو غوږ نه نیوی نو ده په خپل پټانت و زیرکي سره یو داسې اقدام وکړي چې د ټوله ملک خلک یې ارام تر باچا پورې پرېښودل هغه دا چې د ابراهیم علیه السلام قوم په کال کې یوه ورځ درلودله دوی په دا ورځ وتل عبادت یې کوی د باندې پر دشتو باندې کله چې هغه ورځ راغله د ده قوم چې وتل د عبادت ځای ته ابراهیم علیه السلام ته هم وویل چې راځه ته په جواب کې ورته وویل انا سقیم زه ناجوړه یم ځکه چې د الله بغیر او بتانو ته عبادت کېږي او حقیقي انسان په دې حال کې به ډېر ستړی ژوند وي او سخت به وهي ناجوړی وي دی نه ولاړ کله چې هغه ټوله ولاړ دی راولاړ یو غټ تبر یې راواخیستې دغه غټ تبر یواره یو کس تبر په انسان په ووالي بیا یو بتې په ووالي بل بتې په ووالي بل بتې ټوله بوتان یې په معبد کې چې وه هغه یې مات کړل یو غټ بت پاتو دا غټ بت په غاړه باندې دا تبر ور وځړاوی نو لاړې کله چې هغه کسان راغله چې هغو د بوتانو سرپرستي کول د دې معبد متولیان وه هغه چې راغله چې ویې کتله چې بوتان ټوله مات سوي دي او بوته به د هغه بت په غاړه باندې دی پر یې پوښتنه وکړله چې د بوتان چا مات کړي دي د زموږ خدایان چا مات کړي دي په دې کې یو چا وویله چې دلته یو ځوان دی ټول عمر زموږ پر بوتانو بد وایي او هر څوک چې زموږ د بوتانو سپکاوی کوي د هغه سزا به دا وي چې هغه به په دار ځړي شي ګور ابراهیم علیه السلام چې دا کار کاوه چې دا بوتان یې ماتول خو ده دا یقین و چې د دې بوتانو د ماتولو په بدله کې حتما دا خلک ما د اعدام فیصله اوري او دا خلک را جمع کېږي د ده هدف پیدا شي و چې دا خلک سره راټول شي د ده په اواز باندې د ده په وینا باندې خلک نه راټولېدل خپله دوی دا فیصله وکړه چې راټول داسې یو جواب یې ورته ووایه پر خپل پتانت و زیرکي باندې چې هغه خپل حق پک حیران سوه ورته ویې ویله چې بوتان تاسو وایاست چې چا مات کړي دی تاسو د هغه به ته څه پوښتنه وکړي زما څه پوښتنه مه کوئ د هغه به ته څه پوښتنه وکړي هغه به هلک ته ووایي خلک ټول حق پک حیران سوه چې دا نو څنګه خبره موږ ته وکړل ده پسې ورزیاته کړله ورزه داسې فکر کوم چې د هغه به ته مات کړي ځکه ته به هم د ده په غاړه دی او مات کړی په دې خاطر باندې چې دی دا نه زغمي چې زما وطن کې د نور بوتان د ډبرو څخه دي جوړ وي د هغو عبادت یې هم کېږ شي دا جوایز ما عبادت وسي دا د دغه بت نه خوښېږي خلک تر هغه له حق پاک حیران شول ورته ویې ویل چې نو دا بت خو خبرې نه سي کولی دا به خو خوړلو څښل نه سي کولی دا په دې نه پوهېږي چې ته ولې د بل بت عبادت کوې زما له نه کوې نو ده باره ورته دا تعجب خبره ده چې دی په دا نه پوهېږي چې زما عبادت یوازې وکه د بل د مکه وه یا که زما عبادت هم کوې د بل دم کوې زما او د ده فرق نشته په دې نه پوهېږي نو هغه به ستا حفاظت چیرې وکړي بیا یې ورته وویل چې دا خو هېڅوک نه دی ملامت دا غټ بت ملامت دی نو دا نور بوتان چې ماته وره نو خدای خدای وجنه ګرځولي بیا وایي او یا خپله د هغه بوتان ملامت نو دا خدایان وه په پاک وه تاسو هم داسې ژوند وکړي په کور بېباد د درواغو غیبات غلا د چا سره جنجال کول جنگ کول ظلم کول د بل حق خوړل په لمانځه کې سستت کول او د دې ټولو څخه ځانونه وساتي د جماعت پایبندي وکړي رښتیا ویل غیبت نه کول دا د ځان عادت جوړ کړي نو که مو چیرې دغه درې شیان په ځان کې راوستله نو تاسو به عزت خلق سی او تاسو به ګټه ترلاسه کړئ او دا شیطان هر څه وسوسې در واچوي په زړه کې چې هر څه طریقې در کښېږدي چې راسه په مجلس کولو کې ګټه ده دا بې ځایه کار دی درس پرېږدی راسه په عبثو کارونو کولو کې ګټه او خوند دی په دې کې ګټه نشته یوازې او یوازې عزت ویاړ افتخار په تاسو کې هغه څوک دي چې رښتیاګوی وي زراک وي خواري کاږي درس کې دا د زراکت سره ضروري دي او د غیبات درواغ ویلو د خیانات د چټۍ د ټولو څخه پاک هغه ښه شاګرد دي په دا شاګردانو کې چې هر څوک دغه درې خصوصیات نه لري یا یو نه لري یا درې سره چې نه لري هغه په تاسو ټولو کې بد دي خدای او رسول بد ورته ویلي دي خلک بد ورته وایي تاسو هم بد ورته وایي راسئ داسې بدان د ځانه مه جوړوي ښه خلک د ځانه جوړ کړي ځکه تاسو هغه شاګردان یاست چې هر یو د کور ضرورتونه پوره کولی سي کور ته سودا راوړلی سي دکان کولی سي ستاسو پلرونو دغه قرباني ورکړې ده تاسو کار په خپله کوي ستاسو د کالو پیسې په خپله غاړه باندې اخلي تاسو ته د دې مو قدر کوي چې ولاړ چې درس ووایاست دوکان نه در باندې کېږي د کور سوداوې نه در باندې راوړي هغه ټوله سړی په خپله باندې تېروي دغه قربانۍ وله ورکوي نو تاسو را ولاړ چې داسې نه کوئ چې د پلار دغه سعی او کوشش چې هغه دا هیله لري چې تاسو به یو څه زده کړئ دا بېځایه مه بیایاست